الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته په دې مطلب کې د مسلمان کورنۍ نیکمرغه ژوند ډیر خلک خپل نیکمرغي روحي او جسمی حساینه او آرامی غواړي او د بدمرغۍ د عواملو او د ستونزو د عواملو او په تیره په کور او کورنۍ کې له جنجالونو څخه تښتي خو موږ باید پوه شو چې دغه دغه نیکمرغي هلته تحقق مومي چې موږ د الله په دین باندې منګولې ونښلوو د اسلامي شریعت احکام وپیژنو ترڅو یو د بل د حقوقو ساتنه او درناوی وکړو د نیکمرغه کورنۍ ځنې بنسټونه لومړی بنسټ د خاوند او میرمنې تقوا د نیکمرغه کورنۍ لومړی بنسټ پر الله سبحانه و تعالی کلک ایمان دی او د تقوا اختیارول یعنی د اسلامي شریعت د احکام عملی کول دي د خاوند او د هغې د میرمنې د خوا چې دغه خاوند او د هغې ببي دا بالاخره پلار او مور ګرځي کله چې والدین د تقوا او دیندارۍ لرونکي وي نو د هغوی پر اولادونو باندې هم پوره اثر پریوځي او کله چې هر مسلمان او مسلمانه خور او هره کورنۍ تقوا اختیار کړي الله سبحانه وتعالی به هغوی ته د مشکلات او د ژوند له ستونزو څخه د وتلو لارې ده به برابرې او آسانه کړي او هغوی ته به نېکمرغه او آسانه رزق او نفقه ور په برخه کړي. الله سبحانه وتعالی فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا یعنی څوک چې د الله نه وویریږي الله به ورته د ستونزو نه د وتلو لاره پیدا کړي ويرزقه من حيث لا يحتسب او په داسې توګه به روزي ورکوي چې د ده په ګمان کې هم نه وي ومن يتوکل على الله فهو حسبه او چا چې په الله توکل وکړ نو د ده دپاره ده همدغه الله کافي دی دوهم بنسټ د کورنۍ د نیکمرغۍ هغه د کور څخه د شیطانی لارو مخنیوی دی شیطان هر وخت کوشش کوي چې د خاوند او د هغې د ببي ترمنځ اختلافات رامنځته کړي د دوی په ژوند کې ستونزې یو له بله کرکه نفرت او اختلافات رامنځته کړي شیطان په خپلو ټولو شیطاني لښکرو کې هغه ته ډېر شاباس او آپرینی ورکوي هغه شیطان ته کوم چې د خاوند او د هغې د مېرمنې تر منځ یې اختلافات رامنځته کړي وي. د شیطان څخه د پناه غوښتلو لپاره څه شی دي؟ صحیح مسنونه اذکار دي. کله چې ته کور ته داخلې، کوم ذکر به ویای کله چې ته بیده کې کوم اسکار به ویای کله چې طعام خورې خوراک خورې د خوراک نه مخکې او وروسته دغه ټول مسنونه اسکار چې دي یوه طریقه د شیطان د شر نه د پناه ده ده چې ته په مسنونه اسکارو باندې عمل وکړې خاوند یې پې وکړه د هغې مېرمنه یې پې وکړه او د هغې اولادونه یوه طریقه یې ده ده لکه د ماښام د سهار اسکار دي د ماښام اسکار دي د خوب اسکار دي کور ته د نوتلو وتلو اسکار د خوراک چښاک او نور او بل د قرآن کریم تلاوت او په خاصه توګه د بکری صورت وروستي دوه آیتونه دي د آمن رسولو نه شروع دي تر پایه پورې او د آیت کرسی تلاوت دی او د قل هو الله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا د سهار او د بیګا په اسکار کې د دې د دې تلاوت دی او بل له کور څخه د مجسمو لکه دا پلاستیکي زمری شو پلاستیکي حیوان شو یا بل رقم د تیګو نه مجسمې جوړې کړي دي دا مجسمې به د کور نه لرې کوي او ځوړن تصویرونه دي د کولو د پلار تصویر دی د ورور تصویر دی د خاوند تصویر دی دا په دورونو باندې زړولې وي د تعظیم د پاره دا که چیرته د تعظیم د پاره وي نو دا ګناه ده او د دې زړول صحیح نه دي او د کور ته پرشته نه ننوځي دغه کور بیا د شیطان یو ورکشاپ او اډه ګرځي او بل چې دا موسیقي صوت شیطان دی چیرته چې صوت شیطان وي هغلته هم ملایکې د برکت نه ورځي او دا هم د شیطان یوه اډه ګرځي نو دوهم او لومړی بنسټ د خاوند او د ښځې تقوا دوهم بنسټ د شیطان رټل دي د کور نه درېیم بنسټ د زوجین حقوقو پېژندل دي. خاوند او مېرمنه دواړو ته په کار ده تر څو یو د بل حقوق کوم چې اسلامي شریعت ورته ټاکلي دي هغه وپېژني چې هغه مو په مخکیني بیان کې مفصلاً بیان کړل. او څلورم بنسټ ښه سلوک او د تېرېدنې او زغم څخه کار اخیستل دي. په ژوند کې مشکلات او ستونزې ده خامخا پېښېږي او هېڅ انسان له غلطۍ او تېروتلو ده خالي نه دی. خاوند او د هغې ببي به یو د بل سره د ښه سلوک او ښه ژوند تېرولو کوښښ کوي او یو د بل غلطۍ او تېروتنې دا به په صبر او حوصله زغمي. په خاصه توګه خاوند به له خپلې ببي سره نیک سلوک کوي، الله سبحانه وتعالی فرمايي، وعاشرهن بالمعروف او له هغې سره په ښه طریقه ژوند تیر کړئ فان کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا بیا که هغه ستاسو په څه وجه خوښې نه وي نو کېدای شي یو شی ستاسو خوښ نه وي خو الله سبحانه وتعالی په هغې کې ستاسو لپاره ډېره څه ښېګڼه ایښې وي یعنې که په هغې کې کوم عیب وي یا په کار کې لږ سسته وي یا په رنګ کې نو په هغې باندې تاسو صبر وکړئ بل طرف ته به هغه ډېره دینداره ښځه او ډېره پاکدامنه به وي او په هغې کې به د تاسو د دنیا او آخرت خیر وي. پنځم بنسټ الفت او محبت، د نېکمرغه کورنۍ او د ښه ژوند تېرولو بل بنسټ د خاوند او د هغې د ببي تر منځ دا الفت او محبت دی چې دا الفت او محبت د اولاد د ښې تربیې دپاره یو ښه فرصت دی، الله سبحانه وتعالی خپلو بندګانو ته د احسان په توګه فرمایي ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیها او د هغې د قدرت د نښو نه یوه نښه دا ده چې تاسو نه یې ستاسو جوړه پیدا کړې ده یعنې د څه دپاره جوړه یې درته پیدا کړې چې هغه ښځه ده نر او ښځه یې پیدا کړې یې جوړه جوړه یې پیدا کړې یې د څه دپاره د دې دپاره چې د تاسو آرام آرام او سکون وکړئ په هغې سره او ستاسو وجعل بینکم مودته و رحمه او د تاسو په منځ کې خواخوږي مینه او محبت دی پیدا کړي دي ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا چې په دې کې د هغه قوم لپاره چې فکر کوي ډېرې لویې نښې دي او الله سبحانه وتعالی فرمایي تاسو خاوند او ښځه مې یو د پل لپاره سکون او آرام ګرځولی هن لباس لکم و انتم لباس لهن ښځې ستاسو لباس او ستاسو د هغوی لباس آرام او سکونت شپږم بنسټ د مېړه او مېرمنې د اختلافاتو د اوارۍ حل دی. د ښځې او مېړه ترمنځ حتما څه اختلافات راځي. داسې کور نشته چې په هغې کې به څه اختلافات رانه شي. د دې ټولو اختلافاتو او ستونزو سرچینه په دین کې لږ معلومات، د شریعت د احکامو نه نه خبرېدل، د ناوړه دودونو او غلطو افکارو پیروي کول وي. اسلامي شریعت د حل د لومړۍ لارې لپاره دا سپارښتنه کوي، چې دواړه لوري به د زغم او تېرېدنې څخه کار اخلي، ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن العزم الامور. او هغه څوک چې زغم وکړي او بخښنه وکړي یقینا چې دغه سلوک او چلند له ټینګو او غښتلیو کارونو څخه دی یعنې دا د رښتینو مؤمنانو صفت دی د مسلمان دپاره جایزه نه ده چې د بل مسلمان له سره د درې ورځو نه زیات ملاقات او خبرې ترک کړي دوهمه د حل لاره دا ده که چیرته په صبر او زغم مشکلات حل نشي او ښځه په ښکاره توګه بې لارۍ ته بډې ووهي نو په دې صورت کې خاوند حاکم او مسئول دی د اصلاح لپاره به لومړی د هغې څخه خپله بستره جلا کړي او که په دې سره اصلاح نشي نو د اصلاح لپاره لږ بدني تعدیب د دې اجازه هم ورته شته ده او که چیرته هم په دې باندې اختلافات حل نشي نو دریمه مرحله قرآن کریم موږ ته داسې ښودلې ده چې د اختلافاتو د حواري د پاره به یو کس د خسرګنۍ نه او بل کس به د پلارګنۍ نه چې هغه د اصلاح وړ کسان وي دا بر سه کینی او د دوی دواړو تر منځ به اصلاح وکا که په دی هم مشکل حل نه شی بیا څلورمه مرحله چی ده هغه وروستی مرحله هغه د طلاق یا د نکاح د فسخ مرحله ده الله دی نه کړی چی د مومنانو په منځ کی دومره اختلافات پیدا شی نو دوی باید په لومړی لومړی مرحله کی حل کړی چی هغه د صبر او زغم مرحله ده دلته تاسو ته یو مضمون چې هغه په عربي باندې لیکلی یوې خور یوې عربي لیکوالې لیکلی فاطمه بنت عبدالله ډېرې زیرینې او ډېرې مهمې کرښې مسلمانانو خوندو ته د نصیحت په ډول لیکلي دي او هغې هم د خاوند او ښځې د نیکمرغه ژوند څو قواعد ذکر کړي دي لومړی قاعده د خاوند او ښځې تر منځ به ښه علاقه او محبت هغه مهال منځ ته راشي چې د دوی علاقه او یی د الله سبحانه و تعالی سره سمه وي. دا یې ډېره مهمه خبر کړي. یعنې د چا چې الله سبحانه و تعالی چې د کوم بنده چې د الله سبحانه و تعالی کوم بنده خوښ شو دا خوښي دي چی شنه پیدا کی دا د تقوا نه همغه اوله مرحله شوه یعنی تقوا چې کله یو بنده الله ته خوښ شو نو د هغه محبت د مخلوق په زړونو کې هم ورچ شي بس چې کله خوان تقوادار شو نو د میرمنې په زړه کې به محبت خامخا لویږي د خاوند سره چې دا څومره متقي او څومره لمانځ ګزار څومره رښتینی او څومره مسلمان کس دی همدارنګه که میرمنه تقواداره وه نو د خاوند په زړه کې محبت ورسه پیدا کی نو د نو لومړی قاعده د دوی د نیکمرغۍ دا ده چې دوی دواړه تقواداره او علاقه یې له رب العالمین سره قوي وي. دوهمه قاعده، په خپل منځ کې به د ماشومانو پر څېر تعلق ساتي نه د سړیو په څېر، ځکه چې سړي د خپلې مرتبې په خیال کې وي او ښځه د خپل ناز چې په دې سره عناد او بالاخره د اختلاف سبب ګرځي. ماشومان داسې وي چې کله یې تر منځ څه اختلاف پیدا شي په بیړه یو له بله جوړ شي او بیرته په خپلو لوبو پیل کوي په خپل منځ کې هیڅ اناد او کینه نه ساتي یعنی د خاوند او بوبي تر منځ چې که په کوم خبره په کوم شي باندې اختلاف پیدا شي نو بیا د عناد او کینه نه کو په وړاندې د ماشومانو په څیر یو د بل سره تعلق بیرته جوړ کو دریمه قاعده د مشکلاتو په وخت کې یو د بل ډیر زیات خیال ساتل که خاوند یا د هغې ښځه په څه سخت مصیبت اخته وي یا ناروغه وي د مصیبت او مرض پر مهال د هغې ډیر خیال کول پکار دي مقابل جانب به هغې ته د صبر د زړه سکون او تسل ورکوي او د هغې په مصیبت او ناروغۍ باندې به خپل خپګان څرګندوي او جانب مقابل به په غیاب کې هغه ته د مشکل د حل دعا کوي او الله سبحانه وتعالی به دغه دعا قبلوي ځکه چې د مسلمان دعا د بل غایب مسلمان په حق کې قبليږي څلورمه قاعده په ژوند کې مشکلات شته او داسې خیال کول چې په ژوند کې به هیڅ اختلافات او مشکلات نه وي بې ځایه خیال دی خو پام چې د دنیا هر مشکل د حل لاره لري او هر مشکل تیریدونکی دی که چیرې کله د خاوند او ښځې ترمنځ څه اختلاف رامنځته شي مثلا ښځې ته په څه وجه غصه ورغلې وي او ښځه د خپلې غصې اظهار په بیکاره خبرو کوي نو خاوند باید دلته څه وکړي سکوت اختیار کړي همدارنګه که خاوند ته په څه باندې غصه ورغلې وي ناراضه شوی وي او د خپلې غصې اظهار کوي نو ښځه به سکوت کوي او جواب به نه ورکوي چې په دې سره به د مقابل جانب قهر او غصه له منځه لاړ شي او اختلافات او مشکل به حل شي خو که یو بل ته مو په جواب ورکولو فیل وکړ مشکل او اختلاف به نور هم پراخه شي دا چې هر مشکل تیریدونکی دی نو تاسو ژوند به تر څه وخته باقي وي د څو دقیقو مشکل په وجه خپل ژوند مه تنګویه پنځمه قاعده خپل منځي اختلافات او مشکلات پټ ساتئ حتی خپل ډیرو نږدې خپلوانو ته هم مه بیانوئ ځکه مشکلات تیریدونکي دي خو د ژوند د رازونو په افشا کولو به تل پښېمانه وئ. او بل دا چې د دې اختلافاتو بیانول د کورنیو تر منځ د اختلاف سبب ګرځي، ځکه که ښځه په خپله پلارګنۍ کې د خپل خاوند شکایت کوي، د خاوند سره یې د پلارګنۍ عناد پیدا کېږي او که د خاوند په پلارګنۍ کې د خپلې ښځې نه شکایت وکړي، نو د پلارګنۍ د هغې ښځې سره عناد پیدا کېږي، چې په دې سره د کورنیو تر منځ اختلافات پیدا کړي. شپږمه قاعده، په ادب سره یو د بل احترام او یو د بل درناوی کول. کله چې د خاوند او ښځې په ژوند کې ادب او متقابل درناوی نه وي، نو د ادب او احترام ځای به ټوکې، مسخرې، بې ادبه خبرې او نور عبثیات او چټیات نیسي، چې په دې سره به محبت له منځه لاړ شي، یو له بله به کرکه رامنځته شي عربي لیکواله فاطمه بنت عبدالله وبالله توفیق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی آله وصحابه اجمعین الله سبحانه وتعالی دې په دغو څو نکتو چې بیان مو کړ د عمل کولو توفیق را په برخه کړي